اقسام د شرک شروع شرک دو قسم ده اعتقادی او فعلی ما فوق الاسباب متصرف فی الامور غنل احادیث ذکر شو الجواب الكافي صفحه 174 فأعظم جنود الله الملائكة او لفظ د ملک د ملک دلالت کوي چې دا استازي دي فليس لهم من الامر شيء چې دا د روافضو عقیده ده چې هغه ته مفوضه ویل کیږي چې ان الله خلق محمدن صلی الله علیه وسلم ثم فوض خلق العالم الیه تلویس ابلیس صفحه 95 شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله فرمایي چې مفوضه قائل دی په دې خبره چې الله پاک تدبیر ائمه او تشم سپارلې دي علی رضی الله عنه په بارک هم دا خبره کوي شیو عقیده ده غنیت الطالبین صفحه 88 جلد اول بهترین تفسیر چې فتح الربانی هر مخ را واخلي نو توحید توحید دی صفه بارک فرمای الخير كله بيده صفتیس کی ضي أما تعلم أنه لا معتي ولا ولا ضار ولا نافع ولا مؤخر ولا مقدم إلا الله عز وجل بل ظلال نفسه وإن كان أفضل الخلق ابن عابدين شامی کی د نظر د غیر الله په بیان د وجوه کې چې دا حرام دی ومنها ان المنظور له ميت والميت لا يملكه ومنها وجوه ذکر کړي انه ان ظن ان الميت يتصرف في الامور دون الله کله سړی عقیده وا چې مړې تصرف کوي په کارونو کې سیوا د الله نه و اعتقاده ذلك كفر علامه لوسی بهتر تفسیر دی روح المعانی زیب زیبا انشاءاللہ مونږ دا عبارات پیش کو سورہ زمر تفسیر کې نفی د تصرف د غیر الله نه کی ډیر زیات اقوال دي کتابونه ګڼدي انبیاء اولیاء ملائک فوق السبب داغوی اس تصرف نشته او څوک چې ولدا تصرف ثابتې نو هغه ته ویل کېږي شرک تحت السبب الک چیروړه ټیک ده ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم یسمع بها راجح تفسیر دا دی چې دا ارواح فاضله مراد دي اولیاء الله ام لهم ایدین آیا د دوی د پاره لاسونه شته یبتشون بها چې ټینګول کولې شي پاغي آیا دوی لرستر گشتا چې لیدل کولې شي پاغي وګونه شته چې اوریدل کوي پاغي ادا الله بچی کو کار وهو يتولى الصالحين دیزه کی یو عمل غلره ده مرجان هغه ته اشاره کړی ده په عنوان د فائد فعل د باری تعالی د اشعری په نسبت عند السبب دی د امام غزالی رحمه الله په نسبت به سبب دی مثال دا سي دی سشه پخای او با د پګیس کې خو دی نو امام اشعری وی او به الله ګرمی کړی دی خو چې ملاقات د سبب د مسبب سره وشو ځکه دا عالم الاسباب دی ګیس سلندر اور نه دی ګرمي کړی امام غزالی رحمه الله فرمایي چې او به الله ګرمي کړی دی خو سبب اور دی دلیل قاتلهم يعذبهم الله بيديكم دوی سره جنگ وکوي د مشرکینو سره سزا به در کی تاسو لره الله په سبب د لاسونو دوی لره په سبب د لاسونو تاسو بی ایدیکم با سببیه اشعری ورته وی چې دا باری تعالی زمون د پوهې د پاره ویل دي البته په امام غزالی رحمه الله اشکال راځي چې فعل د باری تعالی بسبب د انسان بسبب فرق څه شو نو جواب داغي لكن الله تعالى لا يحتاج الى السبب باری تعالی سبب ته محتاج نه دی انسان اسباب ته محتاج دی قران کریم کې څه په ذکر کوي چې کله او فی شوی خلاف ته سبب نه کله او کار وشي سبب د سرینه چاړشته غوڅول نه کوي آدم علیہ السلام الله پاک بے مورا بے پلارا عیسی علیہ السلام پلار نشتا دویم اشکالا نو موږ وایو چې دا معجزو کرامت ته معجزه په اختیار د پیغمبر کې نه کرامت په اختیار د ولی کې نه اهل سنت والجماعت مسلک دا دی چې فعلی اختیاری انسان کاسب دی خالق الله دی معجزه کرامت کې پیغمبر ولی نه کاسب نه خالق دا بیان د انتهایی حالت از رمیتا بیان د انتهایی مارمیتا بیان د انتهایی حالت از رمیتا بیان د ابتدایی حالت شګي وشته موټه شګي رسول الله صلی الله علیه وسلم کاسب دے خالق نه دے ذکر فعلی اختیاری دے د ټولو مشرکینو سترګو ته رسول پیغمبر علی السلام نه پدې کې خالق دی او نه کاسب دی از رمیتا فعل اختیاری ما رمیتا معجزه احزاب کې تضعیف ته طعام د جابر رضی الله عنه پدې چې ډوړې ډیریږي پدې کې جابر رضی الله عنه خالق او نه کاسب دی کرامت د جابر رضی الله عنه معجزه د پیغمبر پاک ولكن د مرجان الفاظ لګران دي صفا 15 فعل د باری تعالی نبراس نبراس زما نبرا صفه 67 کی وفيه اختلافون فبعضهم يقول يفعل الله تعالى عند السبب عند الأشعري رحمه الله وبالسبب عند الغزالي رحمه الله مستدلا بقوله تعالى قاتلوهم يعذب الله بأيديكم الآية توبة شعر ولكن الله تعالى لا يحتاج إلى السبب ففعله تعالى فوق السبب شیخ لکی نبراس علم منی معافات را روان دی اوس دا کتابونه څوک نه پیژني خو باری تعالی دا دفع د سوال ده چې فعل د باری تعالی ام به سبب د انسان ام به سبب من فرق خو باری تعالی سبب ته محتاج نه دی نو ځکه فعل د باری تعالی سبب دی کتوی چې ولی نبی د ولی کرامت کوم سبب نه د پیغمبر معجزه کوم سبب نه نو فرمایي او معجزه په اختیار د پیغمبر علیه السلام کې نه ده تایید وما رمیت از رمیت پر سوال د شګو کې سترګو د کفارو ته کاسب نه وي لکه خالق نه وي. نه د غورځولو وي اضرار ته خالق نه خو کاسب وي. معتزله دا او مسلک تا دی چې انسان د خپل افعال اختیاریو د پر کاسبم دی خالقم دی ورنه الله جزا سزا څور کوي منګه وایو جزا په کسب ده سزا په کسب ده خالق هو الله نو اول ما رمیت معجزه ده نفی شو ثانی از رمیت فعل اختیاری ده اولیاو ته چې نسبت ته افعال خلق کی پس توفات نه الک زوی دل چا درک وی غونمن پیر بابا شرک اعراف الهم ارجلون دې کتاب کې چې غریب راشي نو شیخ رحمه الله ان تعبیر کوي شیخ فدو تصرف ذکر شو دویم شرک فی الدعاء لغتا دعا ندا ته وایي چغه قرآن دیر وزینو کی رازی د الله نیکان بندگان انبیاء علیهم السلام اختیار د مصیبت کوي په معصیت باندې یوسف علی السلام زړه کې وای اے رب زما جیل غره ماته داغینا چې دوی بلی مالرا تیزوی مالرا په طرف دای ټول زنانو داسي سفارش وغیره کاو د قران په اصطلاح کې العرفان کې صفته اعطاها الله للعباد الشرك في الدعاء صفبارا هو أن يدعو تعالى ويعتقد أنه يسمع بغير الأسباب العادية الظاهرة ظاهرية التي أعطاها الله للعباد اسباب نشتی او ستا عقیده ده چې پیر فقیر اوري سوره انعام تایید من همیشه یو دو پیش کو للاختصار الله نه بل چاته چې را مدد شوی نو واکدار ندی د پوستکی د کجوري دعا دو قسم دا یو دا دعا المسئله دویم دی دعا العبادت استاذ ته وی استاذ شاګرد ته وی عمر رضی الله عنه عمره لته نبی علیہ السلام نه اجازه غواړي نبی عمر رضی الله عنه چې دا لفظ چې ده ماته د ټولي دنیا نه بهتر دی چې پیغمبر پاک ماته ضرور لقب مستعمل ک دویم دا دعا العبادت د غیر الله نه غیبانه حاجات کوختل درې قسمه دویم دعاء الحی من الحی الحاضر ژوندې سړې دې مخامخ دې ټلیفون ورته کی جایز ده دعاء الحی دیم قسم من الم ونرد على اعقابنا عطف ته مسبب په سبب باندې پشان د حال د هغه چا چې بیلارې کړي اغل ر شیطان پزمک کې حیران او غدا دې و امرنا لرب العالمین حکم کړی شوی دی مونږ ته چې اخلاص کو صرف درب د مخلوقات ارتداد شو دویم دا کفر دی الله نه مخلوق ته را مدد شویل سورای رعد من قتمير سوا د الله نه بل چا تر آمدد شوی نو اختیار نه لري ته پوستکی د کجو علت ته ملکیت ته اشاره ان تدعوهم توچی په یو سو شپغم کې د سوره یونس ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك سوى الله نبيك مكوا وان فعلت رد الشرك في الدعاء کی مغلا كذا كاريوكو فإنك اذن من الظالمين نو یقینا ته په دغه وخت کې به د ظالمانو نه بلنه د غیر الله سړی مرتد کفر دے شرک دے ظلم دے لوی گمراهی ده حج دولسمم ذکر کئی حامی محقاف پینزم ددنه نه خبره مقصد ناورید غفلت دا بوتانو پوری نه دی خاص ابو سعود امام رازی لپاسا مستقل ملاویگی وی قد جوز ان المراد منه كل ما يعبد من دون الله نو داسی سړی پسی منځ کول جماعتونه د الله دی سوره جن اتلسم کی سوره یونس یوسل شپغم کی مبلای د الله سره څوک وم غیر الله دا شتت دی سورت کاف او داغی سوار لسم اصحاب کاف انټرویو ورکی وربطنا على قلوبهم جواب د سوال چې د بادشاہ مخ کې خبره ګرانی الله وی تسلیل راویستی وما پزرون دوی کله چې ودری د دوی پیشی ده بادشاہ تپوس کی اکبر الجهاد کلمت حق عند السلطان نافرمان بادشاہ دی او داغه مخ کی د حق وینا کول غټ جهاد دی هیڅ چری نه بلو من سوا د الله نه اله حقدار د بندګۍ ها اوس که څوک غیر الله تاس کوي پیر دستګیر پنې کوي شیر آمدد شي یا علی مدد لقد قلنا اذا شططا یقینا ویلی بیمن اذن په دغه وخت کې شططا د حق نه تیر شوی خبره شطط شو حد نه ورتیر وتی نه هم نفی د موجباتو د غیر الله نه چې ستا کندو نشي سر کولې د شلمی سپاری سر چا شل کړی نه دی راشه په توحید شل کا لوازم الہ ذکر کئی سوک دے چه دعا قبلی دردی را مستر دیر ناچارا ډیر کم سوچ کوي تاسو قلیلا ما تذکرون لسم قران کریم زجر ورکی په دعا د غیر الله وترون احسن الخالقین احادیث په نفي د دعا د غیر الله کې یوسو ابن مسعود رضی الله عنه روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو سړی تپوس کوي قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله دویم معاذ ابن جبل رضی الله عنه وی نبی علیہ السلام زمان لاس اونیو وی انی لأحبک یا معاذو معاذا دا تاثر ممین دا نشنا داوا قلت وانا احبك يا رسول الله معاذ رضی الله عنه وی چې یا رسول الله زما د تا سره مینا ده نو نبی علیہ السلام ورته وی چې زما ربي اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك عائشة صدیقہ رضي الله عنها وي نبي عليه السلام مرضي وفا باندې پروت دی کاسه ده په هغې کې اوبه دي لاس به کاسه کې دننه که او په مخ مبارک به راخ کو د ثم يمسح وجهه او دا دعا به کولا چې اللهم اعني على منکرات الموت او سکرات الموت الله زما سره امدادی شي مدد مې وکي اللهم مخت سختو د مرګ د زنکدن سختای اعینی علی منکرات یا سختای مشکات صفحه 136 ابن عباس رضی الله عنه د نبی علیہ السلام پسیو ما ابو هريره رضی الله عنه احد د دې په باره کې لا تعد ولا تحصى دي ښه اقوال د علماو علوسی روح المانی حافظ ابن قیم الاغاسا حجت الله الشاسع الفتح الرباني مجمع البحار وما الى ذلك من الكتب حافظ ابن قیم په غاسه کې وی چې صلاح القلب وفلاحه فی عبادت الله تعالی د زړه اصلاح د الله په عبادت کېږي والاستعانه به زړه د هلاکای فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين سورت ختمی گی شروع په تعریف تعریف داعی حق دی خلق په بدګمان دی خپل عقیده بیان کا او انسانانو خلقو کتا سو پشک کی د دین زمانه نو زما عقیده دا ده فلا اعبد الذین نو زه بندگی نه کوم د هغو چې تاسو یې بندگی کوئ سوا د الله نه لا اله الا الله مخکې دی تخلی مخکې دا نهي عن المنکر رد منکر دا مخکې دی المؤمنین ما شوی دی وان اقیم دا حکم برابر کزان خپل دین ته چې سوچ دی ام کېږي د مشرکانو عبادت نفي د شرک فی العبادت ان شاء الله سورته بقره کې بس تفسیر راشي عام مفسرین د عبادت معنا کوي غایت خشوع شاسب نهایت تعظیم یا بندگی بهترین تفسیر حافظ ابن قیم مداری السالکین په حاشیه کې عبادت عبارت ته د دې عقیدینا چې د چا بندگی کوي داغه پنجه د پما باندې سلطتن غیبیه تسلط غیبیه فوق الاسباب يقدر بها على النفع والضرر فكل دعاء وصناء وتعظيم ينشأ من هذا الاعتقاد فهي عباده هر دعاء هر سنا هر تعظيم چې د دې اعتقاد نه پيدا کېږي هغې ته عبادت وايي. د فلانی په ما باندې منګول ده منګولی وشتی داسې حاصل دا دی چې العبادت العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة عبادت تغير الله قبائح يوضع الشرطه سورة كاف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا عقیده د قیامت ساتي نو خا عملو کا ولا یشرک بعبادت ربه احدا دغه صورت کې احد حد دیر دې جړ د شرک واسیخه صورت ختمي کې هم پدې مقصود د صورت هم دا دی نو ذوالقرنین نو ولا يشرك بعبادة ربه احدا مقصود دو صورت دفد شبات شرکیه و دویم دا جهل دي قل فغير الله تأمروني سوره نمل بلقیس واقعا دریس اختم کی وصدها ما كانت تعبد من دون الله سليمان عليه السلام دامنا كرا شرک دی ولی کو انها كانت من قوم كافرين حول خرابو سلورم دا سبب د عذاب دی سوره هود شپږشتم الله تعبدو الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم الیم داعی کارون دای زړه نه خبره کوي ایماندارو اومنئ ورنصر فوائد چې یو سړی د الله عبادت کوي یو دا د الله شکر دی واشکرو لله ان کنتم ایاه تعبدون بقره یو سل دواویا دویم که عقیده د توحید دیو منلا او پدی مضبوط شوی الله بدل مشری در کی سورت نور او داغی پچپن وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات درې اسباب د بشارت ایمان یو عمل صالح دوا عبادت درې نو چې کله تا دا درې وکړو نو درې بدل درکې استخلاف ليستخلفنهم تمكين وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم کلک بکی دوی لرا او درم امن وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا دا وعده د نبی علی السلام سره د شورون شیو اسلام غالب شو مکه خیبر بحرین جزیره العرب یمن حجر شام عمان حبشو فتح راغلا جزيه يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر سوره حج ستتر نمبر آیات و آویا ته نظر د غیر الله ونه کی نیکی کوي صورت کې نفي د شرک فعلی د خیر کارونه کوي لعلکم تفلحون شپغم د الله عبادت کوي معارج پسی حقیب تی سورت نوح اول نوح علیہ السلام هر پیغمبر چې الله دنیا ته را لېږلی دی نو هغه د اشاعت ته توحید او د سنت ته پاره را لېږلی دی ښا دا لفظ په ځان غمول نه دی پکار اتم دا کامل خیر دی د الله عبادت یوازې سورته عنکبوت او داغه شپړسم شکر مشری بدر کی سبب د خوشحالو د تقوا د فلاح صراط مستقیم خیر کامل احادیث په تور د مثال ابي هريره رضی الله عنه مشکات اول دی صفبارکی باندې الله نبی علیہ السلام ته وی چې دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنه یو داسې کار خو چې زه وکم جنت ته فلار شم وتعبد الله ولا تشرك به شيئا دویم معاذ رضی الله عنه عرض مې کو چې یا رسول الله اخبرني بعمل چې جنت ته مې بوزي ويبعدني من النار د جهنم نه مې لري کی د الله بندگی کوا د الله سره څوک مشرک کوا درم مشکات هم دغه صفحه وی د نبی علیہ السلام سره ردیفم په سورلې ناستم علی حمار پخرو سورلی سنت تا ليس بينه بيني وبينه الا مؤخرة الرحل قطع فعلان غلرګي او صرف نو نبی علیہ السلام تی تپوس کوي چې یا معاذ هل تدري ما حق الله علی عباده تا ته پته شته چې د الله حق په خپل بندیانو څه دی وما حق العباد علی الله د بندیانو حق په الله څه دی تفضلا مشکلتن قلت الله ورسوله عالم او خيار شاګر داسي چې کله استاد بیان کوي نو دی غلې ناشتي تبلیغی حضرات ته مشران وی چې کله د علماو مخې لاړ شي خاموش وي ماشاءالله خو مفتیان دي اوار د خبرې نمبر نو ورکي قلت الله ورسوله اعلم نو نبی علیہ السلام ورته فرمایي فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حق الله په خپل بنديانو چې د الله بندگی کوي او د الله سره شریک نه جوړي وحق العباد على على الله يعذب من لا يشرك به شيئا د بنديانو تفضلا نه ورکی هر هغه چاته چې د الله سره شرک نه کړي سلورم ابو هريره رضی الله عنه وی حدیث قدسی دی ان الله یقول ابن آدم زړه بدی غنی کا سینه بدی د غنا نډه کوي ښا او سود فقرک کندونه بدی سر کم و اسد فقرک ټول فقيري هغه بستا ختم کم و ان تفعل کدا کار نکای ببن نکم ختم بنکم ستاغ فقیری ولم اصد فقرک د دنیا مثال د سوري دی سمر چور پسې ته منډي وهي نو دا به دتانه تختی سمره چې ته تختی نو سوره په پتا پسې را رواني سلورم شرک فی العلم غیر الله په کل ذراتو د عالم باندې عالم غنل مرجان ته خپل ګوري غیر الله په کل ذراتو د عالم باندې عالم غنل اگر که اعطایی وی دا رد په بریلیانو باندې نورانیانو باندې اگر که اعطایی بریلیان وی چې د نبی علیہ السلام نه نفی د علم غیب شوی ده نو دا ذاتی شوی ده نو مونږ وایو چې یو موصوف اعطاء صفت اعطائی په نفی د ذاتی کې به څه فایده نشتا امام رازی لیکلی دی غیر الله طاقت د نفی د نقصان غیب لرلې الکونین تبع حاصل لكن التالي باطل واقعات یعقوب علیہ السلام صلیخ کال خپل بچی په سجاړي پیغمبر دې پش په پش رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس مشرکینو کړی دی یو تپوس په بارا سابقا لس روزی وحی نه دراغی تاخیر ام المؤمنین منی چې کله منافقانو واقعه د اف تهمت لګولې وو مسند امام احمد کی تشپگو میاشتو رازی میاش خدا ودا ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم کنا نبی علیہ السلام لای په غوخه کې زهر میلاو کړیو او دومره تیز زهر چې خوړلی هم نه وو تو کلی خو هر کال به دا غزهر او اثر وو احد غورا زخمونه تکالیف ام المؤمنین نه هر رخ شوی له هم دوخ دلان دی دي ته براهین قطعیه یقینیه ویل کیږي حاشی ماشی ندی قرآن چې لټای نو د حمدان موسی علیہ السلام انی انستو نارا سلیمان علیہ السلام من یلا ابراهيم عليه السلام فرشتي نه پیژني او جس في نفسه منهم خيف لوط علیہ السلام فرشتي نه دي پیژندلي غیب دو قسمه ده یو ده بالمعنی او دویم ده بالمعنی الوحیی دا اضافی اضافی تا ته یو خبر نه ده معلومه چا درته اوی پیغمبر علیہ السلام حکم شریف وهو الغيب الحقيقي وهو العلم بلا سبب شر لقائد ذکر لکی چې اسباب ایل الخلق سلاستون عقل خبر صادق او وحی کوم ځکه چې دا درې سيزونه نه نه کوي هغه ته غیب بالمعنى الحقيقي وي او دا صفت مختصه د باری تعالی ده مرجان لیکي چې مغیبات دو قسم دي د جنس د احکامنا کلی علم باری تعالی نبی علیہ السلام لور کړی دی اليوم اکملت لكم دینکم اوه چې کله دا آیات راغې نو غمجن شو اليوم اکملت لكم دينكم د جنس د اقوانو نه اقوان جمع د کون ظرف زمانی او مکانی زمانی دو قسم دی د دنیا او د آخرت د دنیا درې قسم دي ماضی حالی استقبالی دا قسمه اصول د علم غیب چې ورته ویل کیږي لقمان صفحه 34 کې دا آیات نمبر 34 سورہ لقمان کی چې سدي نو الله په پوه دی يعلم ما في الارحام دا دې څوک نه وي چې الټراساوند قران من نه دی ویلي ما رومی تحت ابن کثیر موت یو سړی تخکارا شو سلیمان علیہ السلام دور دی پخپل اصل شکل مهیب شکل دی ملک الموت چې مشهور په عزرائیل دی سلیمان علیہ السلام ته وی چې ډیر یری دلم تور او بو ته مې روکا هوا ته وی ال ته وی ور ملک الموت رسیدل نو چې دې ال ته وسای کې واغس علیه السلام ورته بل وخوی چې د امت نه ساخله د الله حکم دی خو یروای ما وی اعجوبا چې الله حکم کړو چې د فلانی نه په تور وبو کې ساخله ما چې کتنو دلته وما تد ای ارض تموت کمزه کې د مرګ مقرر دی نو التبدی کار الله پیدا کی او التبدی بوزي منصور ابن عباس ټول دنیا فتح کړه شپی فرشته ورته دا ګوتی دا سکړي تعبیر وستو چاوي تب پیوز ژوندې چاوي پینځه میاشتې امام د تعبیر الرؤیا ملک ته فتح کو خو زما په صفاتو کې به ګوتې نه وهې. وينزل الغيث نن سبا خلق سره د دینه چې دومره وخت عقیده د توحید دا وي ښه به ویلي دي سبا به باران کیږي وينزل الغيث امکان او دې ته دې ضرورت څه او نو سیلاب ته بسوک تیار شو کنه سې چروان کړی دي سبع معلقات واعلم علم اليوم والامس قبله د نن او د پرون را تپتوا ولكنني مما في غد عمي د سبا پته ماته نشته چې سبا به څه کیږي ښا وما تدري نفس نو پويږي ما ذا تکسب غدا سورت ممتاز په مواعظ د لقمان سورت ممتاز په بیان د مغیبات خمسو ټوله جزی جزی علم ورکوی او نبی علیه السلام ته پکی فخیمه حصه میلاو ده خو دا علم الغیب نه دی ښا دا انباء الغیب دی علم الغیب او انباء الغیب کی د زمکی او د اسمان فرق دی علم غیب په معنا د علم غیب ذاتی سره غیر الله لره یو ذره برون نشته صفت مختصه د باری عالم علیم علام او د دیو جنا علماء د شرع دا قیده پیش کړئ چې اضافت د علم غیب ته راغی نو دا صفت مختصه د باری تعالی دی دیار لس پیری ذکر دی علیم په صفت الله کې یو سل شپږ پنځوستم شپږ پنځوس پيري علم په صفت د الله کې 48 پيري علام په صفت د الله کې څلور ځله جواهر القرآن شیخ د پنډی رحمه الله او پنجاب کې مسله د حاضر ناظر ډیره وا نو هغه ته جز جز د قران نه نفي د غیب دانه کولا سورہ یوسفی لستا ختم د قران زما په پوره کې سپین جمعات کې ویرونه د یوسف څنګه کمر کې ناشتي پته دا ورته چې زمون بابا یعقوب علی السلام عالم الغیب نه دی څخه جرګه کوي جواهر القوی په طریقې د سوال او د جواب جو غیر کو عالم الغیب بالعرض اور متصرف بالامور اعطاء الہ بی کفر اور شرک ہے چې بالعرض کفر نو کتابونو کې قید د استقلال ولې راغلی دی حاصل د جواب دا دی چې دغه صفت ورکړي لیکن په دې صفت کې په استعمال کې د به مستقل دی لکه د نصارا او عقیده وا چې عیسی علی السلام له الله اختیار ورکړی دی مریم له اختیارات ورکړی دي يهوديانو په بار د عزير عليه السلام کې چې دا اختیار ورکړي الله دې مشرکین د هغو خیال هم دا و چې الله فرشتو ابراهیم اسماعیل علیهم السلام له اختیارات ورکړي دي لیکن په استعمال کې دوی مستقل دي نن سبا مشرک علماء قبر پرست بیا علیهم السلام اولیاء کرام خود به خود عالم الغیب متصرف بالامور فی الامور بذات ندی بالواسطه دی دا معنا کتابونو کې نشته او کته دا معنا کوي چې بالعرض دا معنا چې پخپل ندي او الله ول اختیار ورکړي د نو بیا خو دنیا کې د سره شرک شته دی یو لا اعلم الغیب چې پیغمبر وای نو کښوا دویم متصرف الامور خالق وما ذالک من الصفات پکار دا ده چې انسان کې راشي به ذات نشته بل عرض دي شي مقصد دا شو چې کته د بل عرض دا معنا کوي چې به ذات نه دي او بل عرض دي شیخ عنقا شو به نفع ته تصرفات ته څه ضرورت ته چې قران کریم کوي قران کې نفع د پنځه عنوانات دي یو د فرشتو نه نفي کوي قالوا سبحانك لا علم لنا بره لیکلی دی لکه قصه د پیر صاحب او د ایثار بابا یا لکه قصه د اخون بابا او د پیر بابا وایي چې ایثار بابا پیر بابا ته وی چیرې تزي تا باندې دا جذبه راځي نه د ایثار بابا هغه مناظره شو نو ایثار بابا د کوه قاف نه کوم تر راغی یو هغه راغستو لاس کیونیو پیر بابا ته ویسدی زمان لاس کی وی سر بجې به مراقبه فرو برده دا د اولیاء الله توهین او هتک دی هغه دي ته دومره وګدلاسو نو چې کوی قاف نه واوختو نو د کونتری په جاله کې یو اگې وا دوی منو وستا لاس کې د کونتر یاغې ده غیر الله په کل ذرات د عالم د دنیا عالم غنل ملنګان ودا کسی پنجپیر وړوکی چڼی طالب العلم و، د هغه عقیده درسته وه، ترجمه یې کړې وه، وي ته یې اړوه زه یې راټینګوم، ته یې لاس که. مقصد چې د هغه عقیده وه چې دی هسې دروغ وایي ښه. شاړی شو. دویم وی د پیر بابا نمبر چې شو نو جنت تلار او دا غین یو غنګو چې یو بڼه راوغستا پړه به اړنو لاس کې یو لاس بغټو ایثار بابا چې ټول دنیا مطالعه کړ په خپل خپل ځای او هرڅ جنت ته فرشتو نه پرې خو ده چنګا بریت تی ته ویل کیږي ویلاست خالی دی د جنت مانا حدیث کی راضی نبی علیہ السلام صلات کسوف کی جنت دوزخ مستحضر دی گنگو چه وی کما تا شکوله وی تر قیامت بخور غیر الله په کل ذراتو د عالم بنی عالم غنل اعطائی وی پاتې شو احکام د شرع الله پاک علم دی لیکن دا انباء الغیب دا علم الغیب نه دی عالم الغیب والشهادت ځکه علما وی چې اطلاق د علم غیب اضافت د علم غیب تراغه نو دا صفت مختصه د باری تعالی دویموی اخوندرویدو پیر بابا اوی وی پیر بابا اونی و اخوندرویدو چی دی عالمو پیر بابا جید عالمو نوې اخون درویزه ورته وی پیر بابا ته چې تا باندې دا جذبه راځي او دا ټیک کار نه دی وی اخون از څه خبرې خو چې کله په ما جذبه راشي ته زما لاسونه سره وی جذبه پی راغله اخون چی لاس اونیو وی وربادی که د کوه قاف نه اخوی اوغورزو